الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین پرون مې یو حدیث شریف ادا کړو انن وایو نزول الرب تبارک وتعالى الى السماء دنیا کل ليله یو یو مسئله واده مې تکړه ولا وخت نه راغله د محمد ابن د عمرو بن شعیب بن نبی ان جدی د سند ها آسان دی ته خیال حدیث مبارک کې دا چې خدای پاک نزول کوي اسمان ته دنیا ته نږدې اسمان هره شپه چې سلوک تللی دی اول تېر شي او خدای په طرفه دا ویل کېږي زه بادشاه یم څوک دی چې ما بلی چې زه یې بلنه قبوله کړم او څوک ته چې زمانه سوال کوي چې سوال ولا ورک او څوک ته چې بخنه را نه غواړي چې وي بخم خدای پاک په پر سبا پورې نو خدای نزول نزول خو په لغت کې دی چې د بارنه سړی ښکته تراځي دا معنا او کسبل څه نو یو څو خبره مخکې یاد لره دا چونکه د خدای د صفاتو سره تعلق لري نو د خدای پاک دوه قسمه صفاتونه دي دا ونه یا الله عیب نکه شریک نلری مثل نلری زد نلری جسم نلری مکان نلری ما خود کر لا یو تقسیم دی د خدای په صفاتو کې صفات ثبوتی او صفات سلبی دې صفات ثبوتی او ته صفات کرام هم وایي او صفات سلبیو ته صفات جلالم وای جل عن کذا د دین پاک ذل جلال و الاکرام خاوند جلال او د اکرام نو اکرام صفات ثبوتیو ته وای او جلال صفات سلبو سلب سلبیو ته دا یو تقسیم دی په صفات او د خدای کې دیم تقسیم یو ته صفات محکمات وي بل ته صفات متشابهات صفات محکمات دي ته وایي چې هغه په حسب د معنا او فی کې ثبوت خدای نه منافی د جلال او د جمال د خدای سره نه لکه علم سمع بصر اراده قدرت حیات کلام نو حمل د دې په صفاتو محسوسه او عرفیه او به په دغه طریقې خدای لپاره ثابتون منافی د خدای د جلال او د جمال سره نه وي نو دې ته صفات محکمات وي په معنی هر څه دویم دی صفات متشابهات متشابهات هغه صفات سنت نه صفاتونو ته چې دا غي اثبات په حسب د معانی عرفیه او حسیه او سره او مشاهده او سره خدای لاره ثابتول امنافی د خدای د جلال او د جمال او د کمال سره نو دې ته صفات متشابهه وایي هغه کې نزول د رب التا رب العالمین استوا علی العرش د خدای صفات د یاد د خدای صفات د رجل د خدای صفات د وجه د خدای صفت د عین دې ته صفات متشابهات وایي چې د دې اثبات خدای نه په حسب د معانی او عرفیه او مشاهده او سره هغه منافی وي د خدای د جلال او د جمال سره دا دیم تقسیم مې درته په صفاتو د خدای کې وکړ نو محکمات هغه ته وایي چې د هغې معنا باندې هر څوک پېږي او د هغې په هغې طریقې خدای لره ثابتول د خدای د کمال او د جمال سره منافي نه وي او متشابهات هغه صفاتو ته وایي چې د هغې اثبات په حسب د معانیو عرفیو حسیو سره خدای لره ثابتون منافی د خدای د جلال او د جمال سره لکه نزول د رب العالمین اسمان دنیا ته استوا علی العرش کشف انصار صفت د وجه او د یت صفت د عین دې ته صفات متشابهات دا دیم تقسیم شو په صفاتو کې فعينا عيمانا اجزت كنانا او صفات افعال دي ته وایي چې خدای موصوف په هغه می دا غي په ضد وي لکه ترزیق چاله رې تخبر کو نو تقدیر باندې منصوب موصوف ته چاله رې زک بندو احیاء جم دی کول دا غی زد اماتت تمر کول غضب دا غی زد دی رحمت احسان دا غی زد دی قهر نو خدای په دې صفاتم موصوف ته او دا غي په اسداد موصوف ته حیات علم قدرت اراده کلام سمع بصر دا و په اتفاقی دي او تکوین خیالی میله ده نو اشاریه دا و منی او ماتوریزیه ورسره صفت د تکوین هم منی لدین علاوه ټول صفات افعال دا درې وړه تقسیم چې تاسو ما ویل دا یو بل کې جاری کیږي ناول مې تر صفات وجودیه او سلبیه او خور به مې تر صفات محکمات او متشابهات او خور به صفات ذاتی او صفات فعلی فسلورم خبره دا شریعه ما تردیه سو اشاریه د امام ابو الحسن اشعری اتباع ته وي په مسائل کې امام ابو الحسن اشعری دا د حضرت ابي موسی اشعری په اولاد کې ماتوریدیه د ابو منصور ماتوریدی صاحب اتباع ته وای دې سمرقند ده هغه شافعي دې مسلکا ابو الحسن الشری په فروع او ابو منصور ماتوریدی حنفی دې د امام محمد ابن حسن شیبانی په دوه واسطو شاګرد دی درې سو درې درې هجری کې وفات د دوه زمانہ یو ده تقریبا ابو منصور ماتوریدی ته لږ عمر کې کشر دی او ابو الحسن اشعری مشر د دې دوه دا د متکلمینو ډلې د دوه بواتو مسلو کې خلاف نور مسائل ټول یو دي هغه اختلاف هم اجتهادي دی نو اشعریه او ماتوریدیه چې دواړه جمع کې دې ته تقریبا اشاعره وایي ما شاعره نوم د دې دواړو دی او اشعریه پکې د غیا او فرقه څلور واړو مذهبو کې مالکیان شوافی احناف او یو سلف ته حنابلو دا اشاعره دی دوی ته اهل سنت والجماعت وایي او کتابونه د عقاید او دا د مسائل او په مدارس کې هم دا ویل کی امام غزالی شیرانی او کرمانی او قاضی عیاض او فتح فتح الباری ابن حجر او عینی دا ټول اشاعره دي ابو منصور ماتریدی صفت ته تکوین منی او په صفات ذاتیو کې داخل وای او اشعریه دانه وی هغه او امام بخاری را ماتریدی او مسلک اختیار کړی احناف او دی و په صفت د تکوین باندې په آخر کې باب کې دی ورې آخره حصہ د بخاری د عقاید او ګرانه ده او امام بخاری رحمه الله چې څنګه د حدیث امام دی نو د تفسیر امام دی او د لغت امام دی او د فقه امام دی او د کلام امام دی د علم کلام آخری بحث ټول کلام دا تکوین مسله به مستقله وای به رستو چراشي خو دومره اجمالا یا لره چې دا تکوین ستا وای ځکه اوس خبر را د دې منشا و خبرې ده ولدا بخاری سره هم تعلق لري خیال کو ګوره ته خدا ته ناس دې چې مالی ته هم ما اشعریه وای چې یو شی خدای پیدا کړي ناغې سره د دو صفاتو د خدای تعلق راځي اول د قدرت او بیا د اراده قدرت معنا دا ده چې تحت القدرت قدرت ته خدای د صفت ته وایي چې دا غي تعلق د دوه جانبینو د ممکن سره ممکن وي وجود سره او عدم سره هر شي خدای پیدا کولم شي مړ کولم شي د وجودن او عدمن لدې تعلق د یو جانب سره او د قدرت تعلق د دواړو جانب سره زم په نه پیګم خو دغه شان استادانو نو ریدل یو بل سره به وایو اذا تکرر تکرر نو خدای صفاتو کې څوک باس نشي نو اشعریه وای هر شی چې موجودیږي دې سره تعلق د خدای د دو صفاتو وي اول قدرت به اراده به تعلق د دریم صفات تاجت نشه اراده مراد بس بار تیرو بس زمون دا مسلک ته قران سره برابر امام بخاری په ډېر لوی تکلیف نظر هغه هر موجود چې موجودېږي دې سره تعلق د درو وړو صفات دا څه ترتیب زمانی نه دی دا ترتیب عقلی دی اول قدرت به اراده به تکوین او نست قرآن په دې دلالت کوي انما امرنا اذا اردنا شيء انما امرنا اذا لشين انما امرنا لشين اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انما امرنا انما امره اذا اراد شيئا شيئا شيء مشيت قدرت ته نو اول شي شي به عربناه شي به فیقول له کن فیکون شي نو مخکې شیئیت شو به اراده شو به کن فیکون شو نو د درو صفاتو تعلق ورته وایي اول د صفات د قدرت اول مقدور او ممکن وي ځکه محال سره تعلق نه او به تعلق د اراده راشي به تعلق د کن راشي دی وی دا کن دا کنایه ده د تحقق وجود د مراد پس د اراده خارج کې کن فیکون نه او چې اراده متوجی شي نو بس موجود شي امون وی نه دا مستقل صفت ته فتح به تباس کوم ان شاء الله زما خپل ته صفت متشابهات بیان کې مقصد او چې تاسو تمهیدنې زده دا یو منشه شو دا شریعه او د ماتوریدیو په منځ کې چې هغه صفات ذاتی و مني ماتوریدیه صفات ذاتی اتمني صفت د تکوین هغه مستقل صفت نه وای او صفت د تکوین مستقل صفت ذاتی وایو دویم منشه د اختلاف دا ده چې هغه وی صفات ذات ټول قدیم دي او صفات افعال ټول حادث او مخلوق دي دا شریعه وای ما تورې دی وی صفات ذات ټول قدیم دي او صفات افعال هم ټول قدیم دي پیګه دا د په اسانه طریقه ده او ما توری دی وای نه صفات ذات او افعال ټول قدیم دي خدا صفات افعال ټول لازم دي چې صفات د تکوین ته دا تکوین قدر مشترک دی یا جنس ته د پاره د انواع نو یو صفت د تکوین دی قائم دی بذات الله ازلا و ابدا او یو مکون دی مکون رست موجودیږي او یو تعلق د تکوین دی تعلق یې مرستو راځي اسی بدائر مثال ما کتا خد خبر اشتا او خبره مې علي سرګندېږي چې وې کوم نو تک خدای پاک رازق او قبل ان يخلق المخلوق خو ظهور د رزق نوشه دا سنه چې پس ته موجودې دو د عالم عالم نه صفت د رازق ورته حاصل شو لکه تاسو چې ما تو اشعریه وای چې قدرت او مقدور لانو نو څنګه به دا وای چې مقدور نو نو قدرت څنګه وای او چې مراد نو نو اراده څنګه وای نو تاسو وای اراده او قدرت خو د خدای صفات ازلی دي قائم بذاته دي ازلا محمدن تعلقات حادث دي او مراد او مختور حادث او مخلوق دی دغه شان موږ وایو صفت د تکوین خدای پورې قائم دی خدای رازق دی خالق دی خو مخلوق مرزوق رست موجودی او تعلق د دې صفت امر سره رست نه نو موږ دا ټول صفات افعال راځي وایو صفت د تکوین ته او مستقل صفت یې ګڼو دا قدر مشترک د دې صفات افعال دی یا مبدا او جنس تدویر دی او دوی وینا صفت د تکوین مستقل صفت نشته قدرت او اراده دا بس امر ته امام بخاری د چا مسلک اختیار کړی امام ابو حنیفه تماتوری دیو ځکه دا کلک مسلک ته باریک ورې دا چې سرسری نظر پیا چې وکنه د امام بخاری موافقت د احناف سره زیات دی په مسائلو کې په نسبت د مخالفت مخالفت چونکی په دې مشهور مسلو کې دی لکه رفع الیدین یا قرات خلف الامام یا امین بالجهاد نو خلک کوئی جوړې دي دا کني دا څه ګوره نظر پیښه تاسو معاملات تور سه عقاید تور سه دی فروت نو موافقت د احناف سره زیات ته په نسبت د موافقت د نور ائمه کرام او ټول اهل سنت مبارک خلک ته اهل حق اوس را ولاړ شه دا نزول بهک د خدای پاک مشي د خدای پاک هر والا کشف پسا دا ټول صفات افعال لري اوس خپل مقصد ترانه ذکر دا نه تمهید په شکل درته را درې قسم صفات بیان کړ او یو دا شریعو د ماتریدیو فرق هدې فرق باندې کتابونه لیکل شوی الخلاف فی مس... الانصاف فی مسائل الخلاف دا ابو بکر باقلانی دا متکلم دی لوی دا چې څومره لوی مشهور علما تیر شوي دا ټول شاعر دي د خطابی او بغدادي او بیهقي او عینی او فتح الباری او کرمانی او دا محشین شارحین دا ټول اهل سنت ته او ټول اشاعره دي او ټول د مذهب پابند دي پر دایات دغه د مذهب نه خروج تړې به بیلارې کوي ما جامعه کې سبق ویلې مدینه منوره دا سنو وړ امامانو مقلدین مونږه مونږ به یو بل سره شیر او شکر او دا غیر مقلدین هم به دي کله غیر مقلد خو پر خپل دین کې شوافیو سره دي امین بلجار کې په خیرت خلق امام کې خدا دوی بدی شو تاسو پاتې کپوزه ځکه هغه لار چې په هغه باندې علما را روان دي او شارحین د احادیث او تفاسیر ټول د فقه پابند دي ځکه فقه عملی تصویر دی او دا لاره خطا ده دا ترځه چې شمدید خبره کوم د بل جانا ها ها سلام الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین پرمې البته د صفاتو یو درې تقسیمه بیان کړو صفات ثبوتی او صفات سلبی دیم صفات ذات او صفات افعال دریم صفات محکمات او صفات متشابهات نو دا منافی د خدای د جلال او د تنزیه سره او مستلزمی تجسیم او ترکیب او حدوث لرا او دا صفات سبعا یا سمانیه دا صفات محکمات ځکه علم پیجندو ته وي د دې معنا ثابتو خدای نه دا خو مساده ده سم اورېدو ته وي بشر اورېدو ته وي هغه خو په څنګه طریقې وي هغه ته نه معلوم اوریدل خبرې کول حیات دا معانی داسې دي چې په مونږ پې پیږو او په دغه طریقه خدای لره ثابتون د خدای د تنزیه او د خدای د جلال او د جمال له مخالف نه دي او وجه خدای لره ثابتون مخ وجه خو مخ ته وایي نو په دې طریقه ثابتون خدای لره مشابهت مخلوق سره ورغی بل دا چې د خدای ذات یې اجزا وي د ید دی د عین دی دا وجه ده نا خو تا د انسان په شان وګڼه نو په حسب د معنی او عرفیو اثبات خدای نه دا منافی د جلال او د جمال سره دی نو وجه یدین استوا علی العرش نزول دې ته صفات متشابهه وي کې استوا علی العرش باندې ناس تفارش کو نو ناس ته خو صفات د اجسام ده او به بس حصہ مماسوی دا هر سره او سبب غیر مماسوی نو مستلزم دی ترکیب لا او هر مرکب حادث وی نو خدای پاک با حادث شي نو غلب بل خدای پاک بل خدای به محل د حوادث شي نو د جلال او د جماعت د خدای نه خلاف شي د صفات متشابهه او مبارک اجمالا څلور مسلک یاد لرک اول مسلک د سلف صالحین دی هغه دا چې ایمان به ما ورده فی کتاب الله و سنت رسوله وروړي چې څنګه خدای او رسول دې مکه شان خدای له ثابتو نه معنا بیانې نه کیفیت بیانې معنا او کیفی خدای تسپاری خو سره د دې عقیدې نه چې خدای پاک ګوره د صفات او د جسمیت او د حدوث نه پاک دی نو دې ته مسلک د سلف وای خدای او رسول ویلي دې مونږه مانو وی مسلک د خلف ده خلف رستنی علما هغه حمل د دې الفاظو په داسې معنی کوي چې دا خدای د جلال او د جمال سره مناسبي یعنی محمولې په تعویل تعویل پکې کوي نو کله مجاز بل فلسنات وي کله مجاز په طرف وي نو ينزلو ربنا ينزلو ملک ربنا نو دا اسناد سے طرف شو خدای نزول کوي یعنی د خدای ملائکه نزول کوي اسمان د دنیا ته او د نسائی روایت په دې دلالت هم کوي ان څنګه کې ذکر یا د نزول نمرات د خدای د شان د رحمت او د احسان مظاهره خدای د انتقام د صفت او د غضب د صفت نه صفت د رحمت او صفت د عطف او صفت د احسان سره کوشي نو دې ته مجاز فلس دغه استعاره او سره دا هغه وخت کې وای چې مقابله د غلطو فرقو سره راشي کنه د خلف مسلک هم د سلف ده او لا تعویل ته عند ضرورت به احتیاج غني د دې وجنه شرع قائد کوي چې مسلک د سلف او اسلام دی او مسلک د خلف او احکام دی احکام مطلب دا چې په مقابله د اهل بدعتو کې کدا سي تعویلو کې چې د خدای د ذات او د صفاتو سره مناسب وي نو خیر دی لکه د ید معنا قدرتو کې دا وجه نمرات ذات واره د نزول نمرات د خدای احسان او رحمت واره نو دا خو خدای له ثابت دی اسه دا سه تعویل خو نه دی چې د خدای د ذات او د صفاتو سره مناسب نه دی نو دې ته احکام وای مضبوط او دا دوی په وخت مقابله کې استعماله درې مسلک د مشبهه او مجسمه هغه وی حمل د دې صفاتو په معانی عرفیه او حسیه ده خدای لپاره مخ ثابت ته خدا مخ کیف نه معلوم خدای له الله ثابت ته خدا خدای کیف نه دی معلوم خدای له نزول ثابت ته نزول معنا د باران حقته تعاطل خو څنګه راځي تیز راځي په مزه راځي سور راځي پیدل راځي او خدای استوا علی العرش معنا جلوس او استقرار علی العرش خدای مستقر دی په عرش ناس دی په عرش خو کیفیت راته نه دی معلوم چې ټول عرش باندې ناس دی که په باندې سکه ناس دی دا مشبهه او مجسمه وای او دوی وای د خدای قرب او بعد په اعتبار د مسافت سره دی نو سړی مناره ته وخیږي نو خدای ته نږدې شو تقاضا د دې کې چې خدای د دې صفاتو نه پاک ناغي تعویل واجب غني د خلف او د دوی فرق دا دی چې خلف تعویل عند ضرورت وای او خوارج او معتزله او شیعگان تعویل واجب وای هم دغه معنی وای چې کم په تعویل کې وای نو سلف امرار علی ظاهر کوي همانا او کیفینه بیان او مشبهه او مجسمه امرار علی ظاهر کوي همانا بیان کیف مجهول لمعنا معلومه ده یت معنا خدا لاستا خلا سګد دې لاند تور دې سپین دې او استوال راش معنا استقرار نارشنا دا سلور مسلک حافظ ابن تیمیه ابن قیم او سلسان د حنابلو دغه مسلک دا د مشبهه هغه وی صفات د متشابهه محمول دی په معانی عرفیو باندې معنا معلومه ده کیف مجهول له دا مسله خطرناک د دې وجنه نبراس کې په ډیرو کتابونو کې په حافظ ابن تیمیه ابن قیم او په دغه حنابله او د مشبهه او مجسمه او حکم لګیدل ځان ته مجسمه او مشبهه نه وای خدا په لازمیږي خدای مسله کې خلاف د علما چې لازم د قول منسوبيږي شخص ته کنه نو پاغي تسلیم او تشبیه لازمی کی خو چون کې په خپل تسلیم او تشبیه نه دی قائل نو دا لازمی کی په کنه نو علما مختلف ته پدې کې چې لازم د قول منسوبي کی صاحب د قول تو کنه نو سو کوئی نه منسوبي کی نو د مشبهه او مجسمه نه وباسي او سو کوئی منسوبي کی نو مشبهه او مجسمه کې داخل وي هلته لوګی دی نو نار ورسره لازم بیین به معنی لا خاص زه په دې ډیر علي پېښم چې عربو ته لاړم چې دا اول عام علما د دین اشاعره د دین مخالف دي او هغه اشاعره او ته غلط وایي حنابلہ کې یو ډله و دا غنم مشر تیر شوی دی محمد ابن کرام سجستانی سجستان علاقه کې او د ابو داود مولا علاقه ایران نوم محمد ابن کرام نو دا هغه د عقیده وه نو حنابله بدنام کړي دغه ډلې لکه احناف چې معتزله او بدنام کړي احنافو کې معتزله تیر شوی نو دو مذهبونه دو فرقو بدنام کړی دی احناف معتزله او بدنام کړی دی او حنابله او کرامیه او بدنام کړی دی دا یاد لره محمد ابن کرام د سجستانی هغه په فروع کې حنبلی او دا معتزله لکه زمخشری عبد الجبار معتزلی ابو الحزیل العلاق جاهز نظام دا د معتزله مشران دي خدا احناف نو په فروع کې احناف او زمخشري کتاب د کنه کشاف تفسیر اعلی او حنفی ده او عقیدتا معتزلی ده د دې وجنه کشاف سره چې د ابن منیر حاشیه لیکل په نو هغه نقصان کې ابن منیر مالکی دی او اشعری دی متکلم اهل سنت نو د هغه د اعتزال بعضی نه جوابونه کړل خو د زمخشری دومره اوچت پرواز دی چې بعضی کې دی نه رسیدا جواب ځکه مخزمخشری امام دی د نحوه او د صرف او د بلاغت زمخشری محمود ابن محمود ابن احمد زمخشر علاقه د ایران کې خو په مکه مکرمه کې جون تیر کړل نو چې وفات شو درې ورځې د مکې ښار بند د هغه په ماتم د دې وجه نه هغه ته جار الله او جار الله تاسو ویلي دي صرف نحو غټ کتابونه نو جار الله زمخشري نو جار الله ورته ځکه وی جار بیت الله دی خو لوی شخص دی او عقلیت پې غالب دی یو ځل ورته چا وی دا دومره علم د کوم ځای زده کړی دی وی دا مې هغه وخت کې زده کړی تاسو ته وایم دا عبرت لپاره حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يهدمني فلان و فلان دا مې هغه وخت کې ذکر دي چې خمبيره ډوډۍ مې نه دا خوړلې او ریخمینې جامې مې نه دی اغوستې او پلان کې او پلان کې مې خدمت نه دی کړی په ډوډۍ په سړه ډوډۍ مې گزاره کړې ده او د ونې د سوري د لاندې بملاست دا مې هغه وخت کې ذکر کیوې نو خلک براته وي طلا ته حلال وي حال دا چې حرام دي طلا یو دا براشي بخاری کې د شراب په باس کې طلا نه بیز د قجرو دا انګورو ته وي چې هغه اوخټ کیږي او دا سه د غړولو دغه لکه د راندلو په شان شي طلا غړولو ته وي چې بدن په غړي کې ټینګ شي وی خلق براتوی تلاب تلاب باندې احناف بندام دی بیان به تو او په خپل امام بخاری دا غي قائل هر دې اعتراض کړی دلته موافقت کړی نو ما دوی چې موافقت د د احناف سره زیات ته غره د غیر مقلدین سره چرته د بخاری د لشته د بخاری ځکه تفقه ډېر به مقام نو بیا وای وین مالکیان قلت قالوا بانني ابيح لحوم الكلب وهي محرم کزان ته مالکی ویم نو خلق براته وي د سپو وخت تعالی ځکه مالکان د سپو وخت تعالی له د یو یو مذهب دغه یاد کړی یو یو عیب به وین شافعیان قلت قالوا بانني ابيح نکاح البنت وهي محرم که ځان ته شافعي وې ناغي بوي خد لور سره نکاح راوګه شوافي وي زنا شي اثر نه لري که یو خد دې وته کړه او لور ته پیدا شه هغه لور سره نکاح کولې شي نو نکاح د بنتې د مزنی سره راوګني که سړي خواخې وته کړوي په خدا سره نشته او باقی علماء وی نه دیتا تحریم دا مساعرت وی شوافی وی از الحرام لا يحرم حلالا و لا يحل حراما حرام حلال سر نکی نو که خواخی دی دیر استعمال کرا خزا دا اللہ روان که یو شیزینه دی وطی کرا وطی کرا وطی کرا دور تی پیدا شو لور سره نکاح کولش لکه شیعگان په متکی شیعگان چې کومې خزه سره متو کې خو به راځي لکه پر دې په جمعات په سبیل کې چې دا او داس ماته وکي او به ته راته زمون په سبیل کې پراتی نو ایران کې دغه شان ته د پاکستان له لار شي او خزه دې وته کړه په موتا نو راځي ته خو دې ورده الور چې پیدا شي بسکه نو ډیر ملایان شیعگان اشد سره دا کار کړی دی او لور سره هم بل متا کړی دا او لور د دنه پیدا کتابونو کې مې کتلې دي ګوره او د شیعاګانو په کتابونو نو شوافی وای د زنا لور سره نکاح روانه نو یې که زه ځان ته شاپینګ ویم نو ما ته به خلک وایي ښه هغه د لور سره نکاح چې ګڼي هغه ته بیا وایي وین حنبلیا قلت قالو بانني حلولی بغیظ مجسم که زه ځان ته حنبلي ویم نو خلک به وایي دا حلولي او مجسم دی ځکه حنابله اکثر په دې کې مبتلا دي وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم او کزان ته علي حدیث وې نو خلک به ته خو تیسې چیرلې نه درکې عقل شته نه درکې پوهه شته د دې نور مذهبونو یو یو عیب بیان کړ او د اهل حدیث یې سوي نه د صحیح مسلک خاوند د متکلمینو د اهل سنت نه وای د اتهامات ته منګه د دې قائل نه یو ابن جوزی د ابن تیمیه نه محکمه او ابن حزم ظاهری محض ده هغه د متکاله سنت ده دغه عقیده نه لري کتاب دې الفصل فی الاحواء والملل والنحل په دوه جلدونو کې دکتر الاسفراینی دا حنبلی دی پینزه سو یو او یا حجر کی وفات تی مخ کی داغه کتاب دی الفرق بین الفرق التبصیر فی الدین التبصیر فی الدین علامه دا اهل سنت والجماعت سدی اهل سنت والجماعت چاہتا ہوئی دا کتاب ځان لواله التفسیر فی الدین د علامه بالمظفر الاسفراینی متوفا 571 او د شوافیو کتابونه لکه عبدالکریم شیرستانی عبدالقاهر بغدادي او د ټولو نمخ کې کتاب امام تحاوی لیکلی دی په عقیده چې خدای منزه دی د جهاد او د عین نه تعالی عن الجسم والجهاد خدای د جسمیت او د جهاد نه پاک دی او به ورپسې خپل کتاب د امام بیهقی دی کتاب الاسماء والصفات تل بیهقی د کې عقیده د سلف او د زمونږ د عقیده نه چې کوم تحاویل کړي دا او کوم امام بیهقی کړي دا امون صفات د خدای ټول منو او امرار علی ظاهر کوي امرار ما ظاهر معنا دا چې څنګه خدای ویلي دی حق ته تعویل پکې نه کو خو معنا او کې مونږ ته نه معلوم زمون مسلک د سلف وره الحمدلله نو د خدای ته سمره صفات راغلي دي هغه ټول منو دا به ترمذی کې بدل راشي بلا معنا ولا بکیف نما او ما د حنبلی کتاب ویل دی علامه ابن عقیل عقاید باس کې او ان معنا مون ته معلومه ده نه کې قدیم حنابلہ وغدا عقیده نو د امام احمد صاحب زوی عقیده لګه کمزور و دا غرم دی عبد الله ابن احمد او کتاب یې لیکلی دی کتاب السنت یو ورځ درس کاو نو د خپل یاد سره لاس وخلاو او صاحب پلان ته لرکه تناورا دا لاس دی ولې وخدو د خدای د یاد او ګوتې بیانول نو پلار ورته پکار او دا غیر مخلدین دا کتاب ډیر پیش کړ او یک امام ابو حنیفه تم سپک ویلی دی هغه دا دیو جن محدثین دا غره روایت نه راوړي بغیر د امام ابو داود نه ابو داود شاګرد دی د احمد صاحب دی صابیه امام رازی په کتاب لیکل وی عبد الله ابن احمد یو کتاب لیکلی چې نومي کتاب السنت دی وهو احق بان يسمى کتاب البدع کتاب السنت کتاب السنت نه کتاب البدعت او ابن خزیمه کتاب لیکلی دا ما سره دی ټول دا بل چا نقل نه کوم ما سره او مدرسه کې مې داخل کړی دی اوس نو کتاب التوحید د ابن خزیمه هغه یو حق ان یسمى بکتاب الشرک ځکه یو باب اخیری په کتاب کې باب فی سورۃ الرحمن د خدای شکر څنګه نو دا حدیث پکې ذکر کړي دا بخاری کې لراشي به په باس کو ان الله خلق آدم علی صورته چې د خدای شکل د چا دی د انسان دی د یو ځوان شکل چې ګیره لا نه راغلی او سړی تریخې ایو کتاب دې ټول ما کتل هغه شته منه نه عربو کتاب الرد علی الجهمیه دارمی خو مشهور دی د امام بخاری استاد او کتاب المسند دی د مسند دارمی دو جلدونو کې د احادیث کتاب د امام بخاری نه مخکې دی په دا بل له السیزی دارمی هغه کې وای وی خدای پاک په عرش ناس او دا کرسی چې دا دلته قدمونه پراته دي دا لکه کابل کې چوکې ته کرسی وای په بس کې چې خلک کینې وي کورسه دلته ورته سیټ وي نو انګریزي لفظ دا هغه لفظ خو دی چې کوم افغانستان کې هغه اسلامي لفظ دی او دا د کافرانو لفظ دی نو کورسه د ناستې ځای ته وي نو په دې قدمونه پراته دي او قدمونو کې پڼې دي د سرو زرو او دا عرش یو تخت باغ کې او پتنګان پکې لوسي وی خدای خو په عرش استوا على عرشه ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضه دا ریګي وی خدای خو په عرش استوا کړی دا که خدای غواړي نو په ماشي استوا کولی شي ازان ته هم بلیو او حافظ ابن تیمیه ابن قیم د دې کتابونو وصیت کوي دا ګوره او غیر مقلدین دی پس روان دلته زه د غیر مقلدین یو مدرسې ته نه نو دا چاټ هلا ګولې ده کنه یو پکې دالک الله او په سما الکه د دې ضرورت ده سلفونه نه ده خلفدا سي طریقه یو حدیث ته مسلم شریف کې یو جاری نه حضور چاغه خبرې نشي کوله نا مالک آزاد ولا ویرای ولا چې مسلمان او کافر او دې څه څوک ته پیغمبر یې خدای چارته دی او اشاره وکړه با ویزه مسلمان نو چاره لنور څه ورته خدای ته اشاره کیږي با نو دی وی خدای بار ناس ته په اسمان نه پاس خنو هغه معنا متشابهات دا معانی عرفی وای نو نزول معنا اتیان د خوف نه تحت نو خدای پاک د عرش معلا نه را کوشی لاندې تا نو په هغه سوال چې ویل چې عرش نه را کوشی نو په عرش سوکی میرا دارا ته پته نه لګي عرش خالی پاتې شو او سوال دا دی چې په سلوس اخر کې راکوزيږي نو سلوس په اعتبار د زمانه سره بدلېږي کنه دلته د دې وخت کې سلوس دی کابل کې نیمه ګنټه پس سلوس دی بیا په ایران کې دا غینه پس نیمه ګنټه سلوس دی بیا په عراق کې نیمه ګنټه پس سلوس دی او خاط یو دی کې بدلېږي ها نو خدای خو به دې مرزي راځي اخو به تکرار عارف نه کوي لکه د شمالي اتحاد چې خدای نزول په دې معنا کې چې د بار نحکته ترازي نو عالم خو کوروي دي داسې دې کنه او نور په تبدیلی سره اوقات بدلېږي نو پاکستان کې مثلا دی وخت کې چلوسته افغانستان کې دی وخت کې سرست په ایران کې دی وخت کې سرست په ترکو کې دی وخت سرست په لندن کې دی وخت سرست په امریکا کې خدای ته اشاره کیږي براته دا علو د خدای د شان سره خایږي خدا علو په معنا د مکان او د جهاد سره نه ده چې خدای له یو خاص مکان ثابت دی نو که دا وی چې خدای بار دی او معنی دا وی چې د خدای یو خاص ځای دی چې پاره کې دی تشریف لري دا د تقسیم عقیده ده او کدا وای چې د خدای سره براواله دا په صفاتو کې راغلي دي هو العلی العظیم او اسفل نه راغلي نو په دې معنا مسره سیدا خدای پاک بارانه هر دې کې چې ته ببراوي اوس کدا دې براوالی نه مکان او جهات خاصه واله نو دا خو غلطي ولی غلطي زمکه غونډه ده تخته ده امریکا زمون مقابل کې دا پاکستان او امریکا مقابل کې باغ طرف امریکا ده په دې طرف مونږ هر دې ته چې لاس تا ته بزان برخکاري نو که خدای پاک په دې جهات معین کی امریکای په لګولې د فاطمه کړه هغه سر په دې بل طرف ته ناری کوم طرف ته اشاره کوي هغه طرف هغه طرف ستاسو راځي د خپل طرف راځي پیګه زما په خبرو کنه په چې زمکه ګوري او چا پیره خلک ولاړي د دې خلکو سر دا طرف شو او دا طرف یې شو کاته شو د امریکای یو نه چې داسې اشاره وکړي هغه زما مخکته راځي کبره زما بره د هغوی ښکته دی او د هغوی بره زموږ ښکته دی نو که دا عبارت د یو مکان خاص او د ځای نه نو به خو خدای ته څه فلم راغی او عمره لا ابه باغی پکار دا چې شارح کو طرف ته کوي ځکه چې زمون دا غي شپې زمون علوم راځي او زمون علوم زمون تحت غي علوم دا هر طرف پاکستان دلته دی عربستان دلته لندن دلته زمونږ او د امریکای 12 غنټې فرق دا هوتل تشپل او دل ترانتا چې زمون نور راخیری دا غش په شروع شي او چې زمون نور ډوبېږي دا غي وس شروع ټول بدل لیک سلیل اشتره بل محیط ته د ځمکه او ټول ګنټې د شوارو سلیل ګنټې هر هر ملک د بل ملک نظر مل لري یو ګنټه فرق په تلو اوس زمونږ د برتانی پنځمې ګنټې فرق او زمونږ د سعودي عرب دوه ګنټې فرق ځکه نه پنې دوه زره میله لري او دا فرق د اماراتو یو یو ګنټه فرق او د هندوستان سره نیمه ګنټه فرق او اخر سره به زیات نو سلیش زره میله ته په سلیش تو ګنټو تقسیم کې نظر میله په یو ګنټه کې راغله په هر ملک چې د بل نظر مله په فاصله کې که شرقني که غربني دا غي په طلوع کې یو ګنټه فرق راځي زمون دین خو په حقایق بنا دی په وهمیات خو نه دی بنا نو که داسې عقیده لري چې مراد د علون جهات خاصه ده چې کوم د سعودي عرب په محاذات کې راځي نو موږ به به څنګه اشاره کوو داسې بکو که داسې بکو یا وی هغه براواله چې کوم د بنگلاديش او د جاپان او د فلیپین او د انډونیشیا راځي زموږ نخکته دي به به موږ داسې اشاره او کاغه برات مراد چې کوم امریکای ته مخامخ ته نه به خپل طرف ته اشاره نو معلومه دا شي چې د علو د خدای نه د خدای د لویالي صفات دي هغه عبارت ده یو مکان خاصه او د جهات خاصه نه ده ندی وجنه تحاوی کی تعالی عن الجسم والجهاز دا قدم من اره چې خدای ارزه ده دا وی خدای مونږ سره ده نو مونږ د خدای معیت منو او د خدای استوا علی العرش منو دا چې خدای ارزه ده نو خدای له خدای ار مکان ثابت نه خدای وای ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم چې کوم وخت سړی ځان کدنې خدای وي زور ته نږدې ولکن لا تبصرون او خدای وي ونحن اقرب الیه من حبل الورید ځان چاته نږدې د حبل الورید نه او دا اوسم په حدیث کوي چې ان العبد يسجد بين يد الرحمن او ان الله قبل وجهي فلا يفلن قبل وجهي خدای مخ کې د نتلاړې متوکا دا د خدای صفات ته مونږ ټول منو چې څنګه خدای او رسول ویلي نه پکې تعویل اغي چې خدای په عرش وای او ان الله معنا کې علم او نحن اقرب الیه من حبل الورید کدا علم معنا کې نو چې مصلی مخه تخلیوی نو یمین او یسار ته لاړې تو کا او مخه ته مو تو کا نو که مخه معنا د علم چې دا علم په مخ کې دی ولې علم په یمین او یسار او په ما تحت او ما خلف نه دی دا نه اورو نو دا به لیکلی الله فی السما ټیک تا سما کمانا دا علو کې نو سید خدای بارانه او که سمان مراد یو مکان خاص کې دا عقیده د تسلیم او تشبیه ده د خدای صفات بلکې د مخلوق په شان نه غني او امن امن تم من فی السماء یصف بكم الارض فاذا هي تمور نو بارا دې لاسونه خدای پاک ته داسې نیولې کې رحمتونه د باران راځي واحده باران راځي حضور مبارک معراج کې بارات ته خو کو موسی علی السلام کوم ځای ملاقات کړه کوی تور کې کړه حضور مبارک خدای بارا بوتله سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير زما په خبرو پیږي کنه نو چې عقیده یې زده کې غواړي نو مونږه د خدای ټول صفات منو معنی منو قرآن او حدیث کې راغلي او امام المسلم منو او نحن اقرب الیه من حبل المریر منو او او فی السماء منو او استوى على العرش منو معنا او کیف نه بیان او نه راته معلوم دی نو صحابه دا تاسو نه کړی د حضور نه من په ایمان مکلف یو په معنا په حقیقت نیو مکلف الف لام میم دا منو چې د خدای د طرفه ده په تعالی معنا درځي نون والقلم وما یسترون د نون معنا درځي او کاف هایا ان صاد معنا درځي او صاد القران ذکر معنا درځي او قاف القرآن المجید معنا درځي د قاف د خدای چې آیاتونه دي نازل شوي دي من په ایمان مکلف یو نو دا رنګ د خدای په صفاتو کې چې سره راغلي دي په قرآن او حدیث من پاره په ایمان مکلف یو دا غي په حقیقت او معنا یو ذات چې کون ہے تا ته نی معلوم صفات به درته سم معلوم شي صفات هو فرع د موصوفي نو چې موصوف زمونږ د عقل نه ما وراله زمونږ د تصور نه ماورا دی نو دا غو صفات به زمونږ د تصور نه ماورا وی کنه خو هغه سوي هغه مليان وی خدای پاک چې په دې خطاب کړی دی په دې جملو په صفات نو خطاب خو په مجهول شي نه کوي معلوم دی عرف کې مستعمل لي ما معنا به کې چې په عرف کې مستعملي دغه خطاب په حسب د مفهوم د خلق سره راځي نو استوا علی العرش په عرف کې معنا د استقرار د ارتفاع سره ده او خدای په حضور مبارک وي وکیلتا یده یمین نو یمین سره موصوف دی په یدین سره موصوف دی او عرف دا عربو کې خطاب شوی دی نو معنی هم دغه مراد ده یو ګره یو تحت اللفظ معنا وي هغه خیر دی ید معنا لاس او یو دا غي تفصیل او حقیقت او مراد زموږ د فهم نه بالا تر حافظ ابن تیمیه وای او غیر مخلدین چې اخر خدای پاک په دې مخاطبه کړې د موږ سره په خطاب په مجهول سيزونو نه راځي او معنی دغه معنی دي چې کوم باور کې دي مونږ وایو یاد لره چې دا د سلف مسلک نه دی صحابه او کرامو دا تاسو د حضور نه نه کړي مونږه مکلف بل ایمان او نه مکلف بل علم او تفسیر نو مونږ په ایمان لو چرته یو صحابي د الف لام میم تاسو کړل چرته دا کاف حیا عین صاد چې حضور مبارک ته دا څنګه کلمات دي نه په عرف کې مستعمل دي نه په معنا کې کو نو څنګه وایو او څه مطلب یې شو هغه دا تاسو نه کړ یو ځل د اب معنا تاسو کې دا عمر فاروق نه خدای پاک وی وفاکه تم وام بم متاع لکم الانعامکم پیدا جاءت الصاخه وی عکس ته وی تاسو ته مې عکس ته وی عمر فاروق وی د پاکي په معنا خو پیګو خدا ام معنا ناراضي او نهینا عن التکلف نه دی راضي موږ د تکلف نه منایو د چونو چرانه کنه اب هغه واخو ته وی چې غریب او بیا کیږي لکه زموږ وطن کې شاوتل دا جواب په اجمالی شو چې تاسو سمع او بصر خدای لره ثابت وای او په معنا عرفي او مفهوم سره وای نو یادم خدای له داسې ثابت وای او وجم وای ناغه ته صفات محکمات وای او نزول ته دې ته صفات متشابهات وای دا والے هغه صفات ته متشابهات نه وای نو چې علم نه خدای معنی کله دا چې علم یې زمون هغه علم نه دی او سمع معنی او ریدل معنی او بصر معنی او معنی هم دغه ورفي وای او ریدل لیدل علم جاننا پہچاننا نو دارنګ د یز معنی حات کړه لاس د استوا علی عرش معنا ناست فارش او د نزول معنا را کوزیدل نو دې کې معنی او فیا وایې کنه او سمع او بصر کې معنی او فیا وایې او په استوا علی العرش او په نزول کې معنی او فیا نه وایې زما په خبرو پیږي ها شکر د تاسو ته لګیم ها نو دا ګران بحث ته خیال کا پدې کې مما ستاره د دې په جواب بیان راغی اول دا چې او لفظ په پاورو کې معلومي بشکا معنا به معلومه خدای معنا په اعتبار د استناد سره بدليږي او د اضافت سره نو که مضاف له معلومي فاعل معلومی نو دا غي مناسب معنا بکی اوس دا ما جاء لاهور لاهور راغی په ګاډي کې رواني خلک سوی وی لاهور را رسید کنه لاهور را رسیږي کته ور رسید ها کافیه کې به ویلي جاء البرد والجبار چوپې رااله او یخني رااله نو د جبات معنا هغه چې کوم د برد او سراس ته سر سر معنا معلومه ده سر خو انسان ته چې سر منصوب شي راس الانسان یو معنا ده او چې راس المال مال ته منصوب شي نو بل معنا ده راس المال څه ته وایي پنګاول دا ګټه نه علاوه او غر ته چې منصوب شي راس الجبل دا غر سر هغه هغه معنا ده چې کوم د انسان ده سر دا غر ده خو سر دا غر دا غر سره مناسب ده او سر د انسان د سر سره انسان سره مناسب او راس الوادي د خور سر دا وبنه کوم نه راځي د خور د سر ده او راس المیزاب دناغی دا سرنا نو یو لفظ دی داغی معنا بدل دا پیتبار دا چا سرا دا سناد و دا مضاف اللہ سرا دغه شان ید الله معنا باغی چې کوم د خدای سره مناسب او ید الانسان نو کته دا وای چې دا معنا او فیدا معنا او فی خو ماته د انسان معلومه ده ما ته خدا خدای نه معلومه یو استاد مونږ ته عقیده لوستل شرم وی مانان معنا معروف ان معنا معروف موږ ور سره بحث کړل ودا چې دا ادب په ځای راکې نو ما ورته زه عجبي سره تاسو ته په بورډ بلګې دل نو ما ما ته چې کومه د یاد معنا معلومه ده هغه د وخی یو مرکب جس حصہ ده باغی وی اختوی باغی کې پلی وی هغه کې ګوتی او په ګوتو کې نکونه او غوخه دا پلی دی ما ته خو تاسو ته معلومه ده ید الانسان بل معنا نو که ید الله خدای ته منسوب شي او ته معنا عرفي ده معنا عرفي خو ما ته دا معلومه ده عجبي سره ما ته بل ما ما ته اولی کدا کله به د جسم اطلاق خیر دی په خدای او د ابن خزیمه نه او د دارمی نه ابن ابو بکر رازی دا ابن تیمیه نه مخکې هغه یو کتاب لیکلی د اساس او تقدیس ما کتل وړو کې کتاب د خدای رااله وی دا فرض که دا خدای دا صفات مبارک چې په قرآن حدیث کې راغلي دي دا به ټول په معانی عرفیه او حمل کو نو څنګه به تی جوړ شي نو حافظ ابن تیمیه دا پر رب کوم کتاب لیکل دا کتاب نو معنی نه شو اساس التقدیس رد لیکل اساس التقدیس ته امام رازی کتاب امام رازی د امام غزالی شاګرد دا متکلمین علما یوی کتاب دی اربعین فی اصول الدین ما سره دی او یو د امام غزالی کتاب دی الاربعین فی اصول الدین او یو د د دوی نه مشر امام الحرمین امام الحرمین خو د غزالی شاګرد دی او د هغه والد دی ابو محمد عبد الملک الجوینی د امام غزالی او کتاب دی الاقتصاد فی الاعتقاد دا نمونه یاد نه یو کتاب دی العقیدۃ النظامی او د عبد الملک جوینی د امام الحرمین د پلار د کتاب نوم دی یو ګران نوم دی هم په اعتقاد کې دی امام الحرمین په مکه کې امام پاتې شوی دی په مدینه کې نوم امام الحرمین د شوافی علما دی لمال دا متکلمین اکثر شوافی علما دی ځکه امام ابو الحسن اشعری په خپل شافعي او احناف کتابونه پکې لیک امام غزالی رازی امام الحرمین ابو محمد عبد الملک الجوینی عبد القاهر بغدادی امام بیحقی او خطابی دا قدیم شارح دی دا د مسلم او د ابو داود دوی په دې موضوعاتو کتابونه لیکلي نو د سلطان د حنابلون حافظ ابن تیمیه حنبلی دی ابن قیم هم حنبلی دی دوی باندې خپل مسله غالب دی نو د دوی ډیر میلان دغه بل طرف ته دی خو مونږ ورته مشبهه مجسمه نه وایو ځکه چې هغوی په خپله تصریح د دې نه ده کړې خو اقوال او افعال مستلزم دي دی لره دویم سوال یې دا چې سمع او بصر کې چې تاسو معانی وای عرفي نو یاد کې هم دغه معنا عرفي وای د دې جواب دا دی چې دا صفات چې دا مصادر دي نو معنا کې سبدی نشته علم معنا جام ناز تک پیجندل او څنګه پیجندل دي په کومه طریقه پیجندل دي او دا دغه پیجندل د خدای سره حقیقت ته غو ته نه معلوم خو معنی دومره کول شو سمع اوریدل دا معنا مستری ده دا مصادر او اثبات خدای لره دا منافی د خدای د جلال او د جمال سره نه ده نه مستلزم دي د غلره جسمیت لره او ید دا عضو ده معنا مستری خو نه ده ید څه ته وای لاسته او عین څه ته وایي سترګې ته نو دا خدا عزو نمونه دی یو اثبات د عزو دی یو صفات اثبات د معانیو دی مستر خو معانی محضی نو د معانیو اثبات خدای لاره دا مستلزم تشبیه او تشبیه لاره نه دی او اثبات د عزو خدای لاره دا خو مستلزم ته چې متشابه او غیر متشابه او کې دا فرق اوس دا یاد لاره چې زمون کتابونو کې لیکي که سړی وي دست خدا درازس او په معنا د جارحه والی نو دا کلمه د کفر ده او اسه معنا لغتن روا ده استوا علی خدای تجلی کړی د پارش او مولانا تانوی سے ترجمه کې لیکي تر قائم هوا عرش پر او اکثر صوفیان تجلی وای او ځا خو په موږ نه پیږو ځکه د خدای ذات د موږ د پوی نه باورا وي نو دا غو صفات او دا غو استوا او نزول به څنګه د موږ په فهم کې راشي نو لغتا تحت اللفظ معنا کول سیدی خو تفسیر او زیات وضاحت یا حمل لري په معنی عرفی او په اسامو کې دا صحیح نه ده موخه سامي نو دا معنی و چې اوس خدای لره ثابتو او په هغه طریقه چې زمون په سامو کې مستعمل دی دا مستلزم تسلیم او تشبیه نه ده نو مونږه د خدای استوام منو قران او حديث کې راغلي د خدای علوم منو د خدای قران او حديث کې راغلي او د خدای معیت منو قران او حدیث کې راغلي دا مسلک د سلف دی ها د سلف دغه مسلک نه دی چې حمل د دې ما د دې الفاظ او معانی عرفیه او حسیه باندې شي دا مسلک د مشبهه او د مجسمه دی نو سلفیان سوق شو موږ تاسو خلفیان او دې ځان ته لیکي سلفي دروغ جناب دا د صدق صحابانو خو نه صحابه خو قرآن معنا به نه ورته بیان به نه نه هغې نه تحقیق زیات نه کړ سړي ایمان پختی نه هغې په دې یقین چې د خدای تصور مونږ نشو کولی نه بلکل هو نه بکنهیه نو څنګه د خدای د صفاتو معلومتیا به وکړو د خدای تصور بلوچه او بوجی دی یعنی د خدای قدرت او د خدای اراده د هغه د مخلوقات نه معلومه وه نور خدای خو زمون په تصور کې نه راځي نو د خشان د مسلک ناغه معنا د نزول دا کوي چې نزول حقیقتا ابن بطوطه لیکي اگر زما په یقین نشته ابن بطوطه مورخ دی او د ابن تیمیه زمانہ کې تیر شوی دی هغه سلوخ کاله په ټوله دنیا ګرځېدل او تاریخ لیکلی تاریخ ابن بطوطه وی زه د مشق لاړم زه د حافظ ابن تیمیه زیارت لم ورغلم ابن قیم استاد او شاګردان دواړه خښت او پنجره په جوړه هغه د قبر د اسره حفاظت ده ابن تیمیه په ابن قیم په قبر نشته دا یو کال جوړې د میډیکل کالج د د دې حکومت دا اوس موجوده صدر چې ده د پلار بشیر حافظ الاسد حافظ الاسد کمیونست د بعض پارټۍ سره تعلق لره او نسبا شیعه دی شیعو کې یو شاخ دی دروز ورته وایي او دروز کې یو شاخ دی نسویری ورته وایي نو نسویری شیعه کټاس شیعهګان خو مردار قوم په بلوچ دغه کې په لبنان کې دروز دی چې ځان ته حزب الله وایي هغه اکثر په دې غرونو په قبایل لکه دلته شیعهګان په دغه کې دی په چترال کې او په حمزه کې او په ګیلګیت کې په دې اطرافو کې دی دا خو د اطرافو نه پېښور ته یو څو کورونه راغلي کابل کې مهاجرات په غرونو کې اوسي دا پلم پل مخونه او سترګې نو هغه چې دی نالتم دروز اکثر د غرونو په علاقو کې دی نو هغه دا سیګان دي چې ډېر خراب دي هغه چې وادو کې کنه زه تلم لبنان ته او شام دا را تا دا غوې خلکو ویلې وي چې شي زینه ځان ته مخې ته کینې او سامان ولا سرګم نو دی ورته اول سجده وکي وی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نعمل ورته سجده کوي د شیزې نه خاص اندامو ډیر جاهل قوم شیعه چار دی ډیر جاهل کتا سناره پا ما چترال تا مالتا اسماعیلی شی اسماعیلی شی خپل امام تا خدای وی نو دا غی عبادت خانو کې دا تصویر ځوړن دی سلام ورته وی سلام هم وی یا علی مدد ما ورته مولا علی مدد د سوال او جواب د حمزه د ګلګت د چترال د شیعاګا اسماعیلیه فرقه ده دوی دولت امامان نه وای دوی امامت را روان دی نو هر امام چې مشر کې هغه کوي د خدای جز راځي حلول کوي عقیده نو دا موجوده پرنس کریم هغه خان دا د ټولو اسماعیلیو مالدار ترین شخص او په ټول جهان کې مالدار په فرانس کې اوسېږي دلته او پنځه مې ساده کټه ټول اسماعیلی اغل ورک خو مسغي ورته نو او کال کې پسرو زر په ودان تلی او زه په دې یونو په کالج په یونیورسيټي د په کراچۍ کې نو خپل غشیاګان پکې دي خځه وسړي او په ګلګل او حنزه کې او زه په دې او حکومت امداد استقبال کې لکه د عمل بادشاہ چې راشي او دلته د فاطمه فاونډیشن چې دی دا هم د اسماعیلیه سروج حکومت هم په مصر کې کړی دا فاطمه جامع سر هغه وخت کې جوړ شوی یو محمد علی نومي وزیر و د دوی محمد علی جوهر نو دا هغه جوړ کړی جامع سر نو سلطان صلاح الدین ایوبی به د عیسایانو سره جنگ کو او دوی شیطانانو به شیطانی کول ځکه شیعګان د اسلامي خلافت ته سخت دشمنان نو ته به ورته ګوره تاسو خو ځان ته مسلمانان وایې ما پرېږدی چې زه دوی سره وګورم عیسایانو له شکست ورکړ صلاح الدین ایوبي کور دی د کورت چې هغه اوس عراق او ایران او ترکو تقسیم کړي د کافرانو په دغه کنه کلک بهادر شافی مسلک خلک مالی دل په خپل عقیده او عمل ډیر مضبوط دی او نیکانم او صلاح الدین ایوبی خو ولی الله شافعی مسلک محمود غزنوی شافعی دیم کور دې دې نه سبا پښتون نه دی پښتانه تیزمار وای محمود غزنوی محمود غزنوی الګا محمود غزنوی نسب نه معلوم د بل په ډیر ان خره سره نو صلاح الدین ایوبی چې انګریزانو له شکست ورکړل ویو درې غزه دا جامع سره حکومت رانو حکومت یې دړې وړې کده شیګا جامع سره روانو علماء ورته خدا خو جماعت او مدرسه ده سې کې د اهل سنت مسلک په فقې ویل کی نو شافعي مسلک فقې پکې شروع به رسول سلور واړو فقہ ده پکې اوس درس د فقې حنفي کېږي ځکه په شام کې سرکاري مذهب حنفي دی په مصر کې سرکاري مذهب حنفي دی سودان کې سرکاري مذهب حنفي دی اگر چې ټول مالکیان دي په اردن کې سرکاري مذهب حنفي دی کني شوافي پکې دي ځکه سر فقه حنفي د ټول ملک اعلاس پر قانون پاتې شوی نو ما فقه ده بعضې کتابونه د فقه تاسو پیژنې نه د فقه حنفي لکه اختیار التویل کی او تحفۃ الفقهاء د سمرقندی التویل کی د کې عقایدم دی او فروع هم دی عدل ته تاسو اړو پیژنې نه نو سپوره خبره کوم د شیعاګان اسم ابن بطوطه لیکي چې زه د مس په لارم په دغه ورځو کې یو هنګامه شوی و چې حافظ ابن تیمیه راغله په منبر وعظ کاوه هو ګرځېدم داسې نو جامعه تر جوړ کړی شي ګانو اسماعیلیه او قاهرم جوړ کړی قاهر بالله دا د اسماعیلی بادشاہ نومو نو قاهره جوړ کړه کني په خوا دارالخلافه چې و دا غي نومو رحمتی فرعون چې کومه جوړ کړو او نه هغه بت پورې مرته وې چې تاسو کنه د اسماعیلیو عبادت خانو ته نه کې بلوي بت لګې دي او سلام و یا علی مدد نابل ورته مولا علی مدد او ګناهونه معاف کړي ما دا کړی دا ډیره خدمره پیسې داخله کړه دا ګناه مې درته معاف او دا چې لار شي کنه دا چې څومره ودونه شي نه یا نه خځه ورته داسې زلف پس مکه ځړند کې هغه پس مکه پرتی هغه پی ګرځي هغه خان چونکه قوم ډېر پیسې ورکړي کنه قوم له یونو پکوټه کې اسه دا غره لوی هوټل له د اسماعیل یو ما پکې په ځل روړې پړلې او هغه هوټل دی چې دا د چاراله بل چا کړو ځکه داسې هوټل دی چې وبې پکې ګرځولې نو معنا د دې باغه معنا نه کوي دا ته به خدای پاک نزول کوي هغه شان سره چې داغه د شان سره لایق دی دا بس تا موږ د خدای د قیامت پر د دې تفصیل تاسو نه کوي زه نزول کوي ځکه چې په حدیث کې راغلی دی په هغه شان سره چې داغه د شان سره مناسب اما بل وتر باندې ومرسته په شمالي اتحاد کې ویښته دا زمخشري دا ګوره تاریخونه روح المعانی کې خولي تفسیر او دا غره یعنی معتمد دی علی سنت ما ته وی کنه دا مولانا تخصص باندې څه هم لیکلی چې دغه تاریخ په اعتبار سینا موږ ابن تیمیه ابن قیم ته اولیاء الله وایو ټیک ته بعضو مسلو کې خطا شي معلوم معلوم معنا معنا معنا معلوم نه ده معلوم الورود الاستواء معلوم استواء معلومه ده چې قران او حديث کې راغلي ده یا لغوي معنی معلومه ده تفسیر او تحقیق زیات راته نه معلوم ولکه مشهور او سوال ته بدعت ته دې کوټه کې دنه زه چې ورننه تیم دوه ځله نو دوه برجې مې پکې او یو پکې صندوق د لرګي پروت و هغې کې پخواني یادګارونه او ګوټ ته داسې پوړی ختلي دوه چته د بیت الله دنه پکې د تختو چت دی لاندې نه شین غلاف سور او په دې دروازه شین غلاف او بار خو تور دی خو زه چت ته نه یم ختلی ما د ادب نه خلاف کړه ما یې څه کوم دا د سیل ځای خو نه دی غیر مقلدین خدای له جسم دغه وای د دې وجنه معنا موږ ورته د هم وای جاهلان او خو ید معنا معرفی کې اما لاسونه خو زمونږ د ټولو یو معنا ده خو کې بدل دی کنه دی زما لاس تور دی ستا سپین دی زما لاس کې پنځه ډیګره طاقت ستا کې شپږ دی زما په لاس پینو اختدي ستا پاغي تور اختدي زما نکونه وګد دي سالان دي نو کیفیت خود هر انسان د بل نه بدل دي چې ته معنا او ما غواله چې کم د انسان دا او یې کیف مجهول دي نو دا کیف په جهالت خود د جسمیت ته نه وته لا سما لا ته خو کیف بدل دي نو کیف خو زما ستام بدل دي